رجل اذا دخل الخلا دخول دخلاو شي نو سویل پکار دی نمونږه د مالکیو مسله ذکر کړو دغه چې د ابراهیم نخعی رحمت الله علیه مسلک دن بیت بیت الخلا د دن ورسیږي نه بیا دا کلمات دی وای نور ایمو په نسبان دي شکل اراده د دخول شي نو بیا دا کلمات د استعاذې دی وای بیا د کلمې ته داخل شي دا اړول په مخ کې خروج کې سم په مخ کې حدثنا مسدد بن مسرادنا دا د مصنف رحمت الله علیه شیخ شو قال حدثنا حماد بن زيد خود مصنف رحمت الله علیه د شیخ دوست آزاد دي یو حماد بن زید او دیم عبد الوارث دا د مصنف رحمت الله علیه د شیخ شیخین شو خیال کوئی خبر ته مطلب دا د مصنف رحمت الله علیه شیخ شو مصدد من مصرادین د د شیخ او دوست آزاد دي یو چې د حماد بن زید او دیم عبد الوارث شیخ الشیخین عن عبد العزيز عبد العزيز روایت کوي عن انس بن مالک دا د مسندات د انس رضی الله تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل القلا نبی اسلام کنیز ته داخل شو لکه مالک وی اذا دخل القلا ما ویل الا دب المفرد کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی اذا اراد دخول الخلا کله چې خلاص تل غواړي نو په دې ظاهر بر حمل نه دی اذا دخل الخلا دیم ما د اذا موازی ذکر کړو کله مدخول د اذا او جزاء په مرتب کیږي نو قال عن حمادنا وزای کمال صبر د مصنف شیخ شو مسدد مسدد رحمت الله علی شیخ و شیخ دودی حماد بن زید عبد الوارث وزدا بر د شیخینو په عبارت کې فرق اضافه کار کوي عن عن حمادنا حماد نه داس نقل کوي اللهم اني اعوذ بك دا د حماد استاد شو الفاظ شو وقال عن عبد الوارث اعوذ بالله من الخبث والخبائث د دې شیخانو په عبارت کې فرق یو اللهم سر ذکر کوي یو بدون الله هم د حماد بن زید چې کوم وای اللهم انی اعوذ بک عبد الوارث نقل کوي اعوذ بالله من الخبث والخبائث فی دنیا اللهم دو شاګردان شو د عبد العزيز دریم شاګرد قال حدث اخبرنا وكيع عن شعبه عن عبد العزيز دریم شاګرد عبد العزيز شعبہ آغا امیر المومنین شعبہ رحمت اللہ علیہ هو ابن صاحب عن انس بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اعوذ بك کله شعبه ذکر کې دا اللهم اني اعوذ بك وقال شعبه وقال مرت نعوذ بالله یعنی دا شعبه چې ده د عبد العزيز نقل اللهم سر ذکر کوي او کله بدون اللهم لکه څنګه چې مخ کې دا دوه شاګردان کې اعوذ بک او بل اللهم د عبد العزيز درې شاګردان دا حدیث قولی جو کې فعلی فعلی کان رسول الله اذا دخل الخلا نبی اسلام چې خلا ته داخل شونه دا به وی په خبر پوښوي نبی اسلام چې خلا ته داخل شونه دا به وی حدیث فعلی شو که قولی فعلی وقال وهيب عن عبد العزيز وهيب تلرم شاګر شو د عبد العزيز وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله پناه غواړی الله تعالی اعوذ بالله من الخبث والخبائث حدیث فعلی شو که قولی حدیث قولی شو خبره پوه شوي یعنی دا عبدالعزیز سلور شاگردان دی سلور شاگردان دری حدیث فعلی جوړی او هیب حدیث قولی اسو په لفظ اللهم سر ذکر کوي اسو کو بلا سے بدون اللهم فقط اعوذ بک سره او دا ویل ولی پکار دی نورسته روایت کی علت ذکر کئی جی امام ابو داود رحمت الله علیه شیخ دی عمرو بن مرزوق د محدثین کوي نو درې سرابو په ترمذی کې او درې وړ سرابونو جوابونه شي په خبر پوه شوي عند ان قتاد عن النظر بن انس عن زيد بن ارقم دا من مسندات زيد بن ارقم دې من مسندات انس بن مالک اختلاف ولته کړ دا د مسندات د زید بن ارقم رضی الله عنه او که د مسندات د انس رضی الله عنه نو یو معمر دا د انس مسندات ذکر کړو انس مسندات نه حالانکه دا من مسندات زید بن ارقم دی خبره پوه شوې کنه نو دا درې شراب او درې وړ شراب له جوابونه ته شوې دي عن قتاده عن النذر بن انس عن زيد بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم د کلیم ته سره تر نکیږي نو دا استعاذه ویل پکار دی ولی ناز الحشوش حشوش اصل کې ویل کېږي هغه دو درې ونو ته د کجورو ویلي چې سړی سارا ته ځي نو هلته د ونې لاندې قضا حاجت کوي چې پناه راشي لیکنه دا خبره په ځنګلو کې ده او په آبادی کې د ونې لاندې اتق الله عین راغلی دی هغه خلک په لعنت وایي د چا ونې لاندې عبدس مات دی کېږي نو د اتق الله عین ځنګل ځان له مسله ده بره او د عام آبادی ځان له مسله ده ان هذه الحشوش محتضرتنا دا حشوش دي دا ټټې دي محتضره دي د قطاده په روایت کې اضطراب او اضطرابن دریو او دا غي جوابن مشي نو صحیح خبر پاشه علت با سبغدر بیان کدا تعوذ ول ویل پکار ځکه دا د شیاطین ارزه کې داسوي نو د شیاطین ان شیاطین د یلعب بمقاعد ابن آدم نو بغیر د تعوذ نه بل چاره نشته کراهیت استقبال القبلة عند قضاء الحاجه استقبال ذکر کړي استدبار په خپل قیاس کا مخشا کول قضا د حاجت په وخت کې دا ناروا دی په سارا کې وی که په بنیان کې زمونږه مذهب دا غو منګه زبط د مذاهب او د ترمذی کې کړه و مذاهب مونږ ذکر کړو دا تا د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت تر شو و بی قال حدثنا مصدق بن موسی راجنا قال حدثنا ابو معاویه عن الاعمش دا سلمان بن مهران دی اعمش سلمان بن مهراب عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ امام زاهبی لیکلی دی په معمرین صحابه کې درې سوا 50 کال عمر الله ول ورکړو دیم کول کوي دونیم سوا کال عمر سلمان فارسی رضی الله عنه خو بیا د دې دوړو قولینو نه امام زاهبی د دې رجوع کړي دا د اتیاو کال عمر دا درې سوا پنځوس دو سوا پنځوس دا معمرین صحابه کې شو په بیا امام زاهبی په خپل د دې رجوع کړي نه نه د اتیاو کال عمر سلمان فارسی رضی الله عنه قال قيل له ویل شو سلمان فارسی رضی الله عنه تا خیال کوي دا وین کې چرته کافرانو مسخري کولی کافران مسخري کوي شاعر الله سره جماعتونو سره علماو سره کتابونو سره خوشي دا چې مسخري کوي ناغه کافری علمکم نبیکم کل شیء حتى الخراء بالمس تعلیم ورکوي تاسو تاسو پیغمبر د هر شي تعلیم ورکوي تر هغه پورې چې تاسو د حدث ماتي چلوم خي د حدث د ماتولم چل خي چې حدث ودا چې ماتوي مخشابه نه کوي او دا چل کوي دا چل کوي د سلمان فارسی رضی الله عنه جواب ورکړي قال اجل او او بالکل خبره صحیح ده فی هذا تک د پدی خبره کې چې نبی اسلام هر شی غي نو دا خو اشاره ده د دین اسلام د اکملیت ته دا خو کامل دین ده واښوي یو پلار وی د پلار د خپل بچی ته د هر شي چل کوي د پرتغال د تړلو چل کوي د لاس د ملاولم چل کوي د ډوړې د خړلم چل کوي نو دا پلار د زوی له خط تعلیم ور کړل خبر پوښوي یو پلار د زوی له تعلیم نه ور کړل ادا خلکو مخ کې پرتګو باسي نو دا خپلار کې ناکار پلار دا ناکار پلار بچوي او زمون پیغمبر مونږ ته د هر شي چل کوي قال اجل دې ته وایي جواب علا سبیل اسلوب حکیم واښوي دا زمون پیغمبر چې موږ له تعلیم راکړي نو دا خکې دا معلومی دا چې دین اسلام چې د طریقه د پیغمبر ډیر اکمل دی او ډیر واضح دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت او د سلمان فارسی رضی الله واضح دلیل دی په مسلک د احناف باندې تایید دغه د ابو رضی الله عنه روایت په خبره پوه شوي او اوفق بالقران هم دی او اوفق بالحديث هم دی او اوفق د بالقياس هم دی دا یو خبره شو دیم ولا نستنجی فی الیمینا یا پوبو سره حکم الاستنجا د ائمه په نسبانه واجب عند الاحناف چې کله خروج د نجاست د مخرج نه بقدر درهم وی بیا به فرض شي واجب شي او د دې مقدار نه بیا به سنت بشي یعنی استنجا بالماء کوي کوي استنجا بالحجر خبر پوه شوې کنه حکم الاستنجاء دائمه په نسبانه واجب مطلقاً عند الاحناف که خروج د نجاست د مقدار د درهمین و د مخرج نه بیا واجب او فرض دی او کدا شنه و نه بیا نه سنن به او استنجاع مدا کو په حجر سره کوي کپه او بو سره کوي والله نستنجا بالیدینا نبی اسلام موږ باندې کړو چې استنجا کې سم لاس مې استعمال وي سم لاس سره استنجا مو کوئی پاړو لاس سره کوي یو والله استنجا حدنا بیاقل من ثلاث تعجار او استنجا بنه کوي او تم زمونږه کم د دریو لوټو نه نو دحنا په نسبت تنقیه ضروری ده او ایثار او عادت نه دی ضروری په خبره پوه شوي او دا د نه دی مسنون او د شوافی په نسبت دی ایثار مسنون دی مطلب څه ګوره په دوه لوډو سره تنقیه وشوه تنکی نو پنځم لور د شمال کې د پار دی تار عند شوافه عندنا نشته په دې دلایل دلته زلو امرو خپل ځای را روان دي زموږ دلته کومه باسر تعلق فقط استقبال سره او یا سنی برجینا امون نبی اسلام منی کړو چې سنجاو کو په غوشاو سره شي د شي نجس سره استنجا کې دې شي کې نشي کې دې نه نه په نسبان دي کو غوشاوي کا روس یا څه چې وي تنقیه کې دې شو نو تنقیه حاصلې کې پاره باندې او د شوافی په نسبان دي لازمي دا چې رجیع سره روس سره استنجا سره هغه اور استنجا د سره متحقق کېږي نه دلال برست راشي او عظمنا یا استنجا کو په هډو کو سارا ځکه هډو کې غړواله به چکنا هټ به او زخم براشي یا یو ځل رزق ګرځدل د پیریانو نو موږ نبی له سلام دې نه منې کړو خو دې جمله موږ تشریح دلته نه کوو استنجا بالیمین استنجا بیاقل من ثلاث دعجار استنجا براجی اعظم پاغی بن دراج انشاءاللہ قرض بشی لگروس سبرازی وسالتمو او دلتمو نه هڅه بوج جوړیږي نو د زمو مقصد سره دلته استقبال د قبله استقبال د قبله نه د پکار روایت د ابو حافظ انصاری رضی الله عنه روایت سلمان فارسی رضی الله عنه او دین دلیل د سلمان فارسی رضی الله عنه او درې ما حواله ورکړو روایت د ابو رضی الله عنه مطلقاً دی عبد الله بن محمد النفیلی قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزله الوالد ان روایت ابو ابن ساری او روایت مسلمان فارسی روایت ابو رضی الله عنه او هغه قیاس چې قبله طرف ته توکار متوکا د عبد الله بن عمر مسجد قبله طرف ته توکار متوکا او د قران وایي چې د شاعر الله احترام وکړه دا ټول دلایل دي په دې باندې چې مسلک د احناف لپاره ترجیح حاصل دی او قواعدم دي او دا محارمم دي قواعد کلیه دي هغه څه چې راځي سبب راشي هغه جزئی واقعات دي ولا تتیبو بیمینه او استنجا په یمین سره نه کوي وکان یامر بثلاثه احجار به درې لوري سره امر به کولو ځکه غالبا په درې لور سره ترقیه حاصلې وینا نغاوش ورما غشای وغیرہ د دې استعمال منع دا علت ورما چې داسي د زړه هډو کې دا هغه کې چکناټ وي زخم براشي یو ځل د پیریانو پر خوراک ګرځیدل دا غیرې توحید براشي نبی اسلام به باندې کول زموږ مقصد فقط تدریو ترجمه سره دا چې دا استقبال استدبار نه د پکار روایتن بس دا شکل راشي روایتن حکمن مرفوع شي مرفوع روایت روایتن کله ان سمعت من رسول رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم روایتن دا مرفوع حکم شو تاسو اړه بول کوئی لوی بول کوئی نه مخشاو نه کوي مدینه والا ته وای والا کل من سمتهم ولكن شرقوا او غربوا مشرق طرف ته مغرب طرف ته مخشاو کوي مدینه والا برغو جو موږ برغو جنبو شملو نو فقدم الشام ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي مو شام ته لړو ابل وای چې راځي مصر ته لړو نو ټیک ته مصر ته شام ته هر د تل مجاهد لازم علی نفس یل چې کتاب فی سبیل الله فوجدنا مراحیزا نو مومن ته سټاټای قد بنیت جوړ شوی وی قبل القبلہ قبله طرف ته چا جوړ کړو اهل کتابو د اهل کتاب تقلید نه د پکار امام سره تقلید وکړه صد کافرانو تقلید کړي خبر کوي کنه دا ټوټه جوړول کدي طرف ته کافرانو جوړ کړی شوافیو نه دي جوړ کړی نه مالکیو جوړ کړی نه حنابلو جوړ کړی کافرانو جوړ کړی خدا صاحبان دا تقلید کوي دا مسلمانانو نه کوي د کافرانو تقلید کوي خدا یې کوي پوښي په پوری باندې چې هغه ځنه روپۍ کمی شي نه کو دا شکار کراچي تلړې نه ګوري انحراف وکړي دا ټټو ته باندې ځای چې کوم غیر مقلد نه جوړ کړي فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله موږ الله نه بغن غو الله دې پوي کی د کافرانو تقلید نه کوي د مؤمنانو تقلید دیو کې او د کافرانو دې نه کوي دوی معنا فقلنا ننحرف عنها همون به پون شو هغه ټاټه ته بدل نشو او هو دا غلط کار شو دل کو شو نمونږه انحراف کول عنها لیکن مکمل انحراف کو بیا ذیق المکان په وجبانی کې دې نشو دا د شیخ دی د امام ترمذی رحمت الله علیه شیخ و شیخ وهیب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي زيد عن معقل بن ابي معقل الاسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول او غائطنا نستقبل القبلتين في بولنا وغائطنا دواړو قبلو طرف ته بیت المقدس طرف ته بیت الله طرف ته دواړو ته استقبال استدبار نه د پکار او دا مسله کو ته محمد بن سیرین رحمت الله علیه د نور احمد دې قائل دي حدیث د ابن سیم رحمت الله علیه پر دلیل دی لیکن عن ابي زائد غیر معلوم مجهول مجهول روایت عن ابي زائد خبر پوه شو نو دیمه دا دا وخت ممکن دا چې کوم وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکل بیت الله بیت المقدس طرف ته نو بیا دا وخت کې تعظیم پکارو او چې کله نسخ وشو بیا تعظیم ته ضرورت نشته د بیت المقدس سره پښو یا حدیث همن هغه وخت باندې چې کومه استقبال استتباع دا موس کې دا طرف ته شپږ میاشت دی او لس میاشت دی نبی له مخ بیت المقدس سره تکړه نو چې کله نسخ وشو ناغه نه عمل نشته په هغه باندې يا أبا عبد الرحمن ليس النبي عن هذا قال فلا إنما نهي عن ذلك في القضاء فإذا كان بينك وبين أنفسك شيء يكتبك فلا بأس اوس دا باب آخر کې د امام ابو داود رحمت الله علیه یو عادت دی مخکې باب کې بالکل ثابت کړ استقبال استدبار قبله ته نه پکار نو آخر کې تاسو حدیث راځي چې ما سبقه احادیث ټول خلاف وي نو دا تشیز د ذهن کې جواب ګوره پښې د دې جواب قتل پکار دی د عن الحسن بن زكوان عن مروان الأسفر قال رأيت ابن عمر ما عبد الله بن عمر رضی الله عنه ولید انا خراحلته مستقبل القبلة اغا خپل اوخه کینو لا مخ قبله طرف ته یا دې لپاره چې اسی اوخه کینو لا بیا طرف ته واړه بولو یا د وړو بولو اراده وا نو خکینو لدا شي دا قبله ده دا شو خکینو ثم جلس بیا عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې دا یبول الی یا وړ بول کول دغه طرف ته تستر راغ پرده راغ فقلت يا ابا عبد الرحمن ما يا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا دنه من نه راغل پښ مسله باندې ما د وړو بول لوی بول وخت کې استقبال ستار خو نه د پکار دا تاسو چلو کړو قال بلا او من راغله انما نهي عن ذلك في الفضاء ففضاء کې من راغله ها فاذا كان بينك وبين القبلة شيء استاو د قبله په مز کې څه شی وی یا ستورو کا هغه ستا پرده کوي دیوال دی فلا باسا بیا هیڅ پروا نشته نو دا شته ځای وای چې د قبله د ته په مز کې اورو یا ستورو کا نه وی لولې دیوالو دي لولې علاقې دي غرونه دي یا شرک خو یقینا په خبر پوه شو او عمل برابر شي اوس دا حدیث د ما سبقه د حدیث سره بالکل خلاف شو عمل د عبد الله بن عمر رضی الله عنه عبد الله بن عمر خو کامل تابعدار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د دې یو قسم غواړي د ما سبق باب آخر کې د حدیث راړه تشی زید طلباء د پاره د دې جواب ځان لګورا نو جواب آسان دی یو خدا د دې عبد الله بن عمر رضی الله عنه دغه عمل عبد الله بن عمر د نبی اسلام اوریدلی دي چې صحرا کې وی نو مخشا نه پکار او په یا سرکوي بیا مخشا کول سره جایز دی یو احتمال دا دی کنه عبد الله بن عمر فرمای چې نبی اسلام په صحرا کې من کړی دا په په آبادو کې من کړی نه دا کدا د نبی اسلام نه اوریدلی ځکه وای یو احتمال شو یو دیم احتمال د دې باب په رخصت فی ذالک کې د عبد الله بن عمر روایت را روان دي عبد الله بن عمر فهمه چې زه د خپل د خور کور چتو خته دم سکار میو نو ما او قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کړو بیت المقدس طرف ته نو چې مخ بیت المقدس ته نشا راځي بیت الله طرف ته نو معلومی دا چې دا په آبادی کې جایز دی احتمال شو کنه په خبره زما پويږي د نبی اسلام نه اورېدلی ځکه وای یو احتمال او د نبی اسلام د دې عمل نه هغه اجتهاد کړي محتمل شو کنه احتمالینو نو دا غي جو هم سبا کو ان شاء الله نو چونکه محتمل بل وجهین شو نو اذا جاءك الاحتمال فسد الاستدلال خبره محتمل شو نو بیا قابل استدلال پاتل شو عمل د عبد الله بن عمر بثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم چاوریدل بیا خو ټیک دی او که به سبب اجتهادي هغه واقعا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نو دا غي موږ جوابونه ورته کو اذا جاء الاحتمال فساد الاستدلال دین علاوه او بل واجب ده علامه صاحب رحمت الله علیه په بذل کې ذکر کړي چې په دې روایت کې حسن بن زکوان وهو متکلم فی حسن بن زکوان پیدا متکلم فی روایت دی حسن بن زکوان نو دویم په دې روایت کې ضعف هم پکې موجود دی بل حاصل دا چې دا د احناف مسلک د درې مرفوع روایتونه او بیا پاغه کې حدیث قولی قاعده کلیه او محرم او اوفق بالقياس اوفق اوفق بالقران په دې وجوهات سره مسلک د احناف د پر ترجیح حاصل ده